پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 ورو خدا خو ډیر زیات کالی دي چې دا به چانو غورځېدلی ابي واوري دا نه به وي او بچو دنګور کالی می راوړو زیدې ته می وړي هاري کومنتی نه مال راکې خدای بادشاہ کې ابي دا خو بني واستا خدای بادشاہ کا خدای تا بادشاہ کا اوري بس دغه دې کړه اوري وی موږ مخکې روان چې ابي غټه کلاو ګټ پکې شي کې وي اوري په ورګي چې تاسو مگر کوي ان کایل کن عظیم یقینا ان کایل کن مکر ډیر وی او ناقصات العقل عقل ډیر کم وی عقل ډیر کم لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو کمال پکې ډیر دی چې خه مضبوط سره به خه مضبوط عقل بالکل ول وران کی اوري بالکل ول وران کی خه مضبوط سره وی او په دې غوږ کې څو ورته وای کنه اوري بیا سار دی بابری نه پلار پیجنې نه مور پیجنې اوري دې نه پلار باندې دې نه په مور دې ان کید کن عظیم و یوسف اعراض کا دې دینا پریدا اوزری خي بخنه غواړه د خپل د ګونه ته د خطا کارونه او خود بخار کې خزر عزیز طلب کړي د خپل د نوکر داغه د نفس نه قد شغفا حبا یقینا داخل شوی دی مین داغه د دې د زړه په پردو کې د دې په زړه په پردو کې مین دا یوسف دم نشه موینو دلارا فی ظلال مبین فسخت مینا کې خلی وانه شوی را فی ظلال مبین خود یوسف پس لیونه شوی دا فلما سمعت بمکرین کلا چاغی واوریدو په چل د دوی نو پیغام یې ولګاوی تا نو تیار کړو دوی لاره زاد ډړو مجلس کې خودو درېګانی خوري شوې بالښتونه کې غلو او ورکړو هر یو یوی لره د دوی نه چاکو هر یو له چاکو ورکړو میوه راغې میوه کټ کیږي نو وی هغه وزا په دوی باندې فلما راینو کلا چې دی ولید هغه اکبر نه ډېر لوی وګڼاغه ډېر لوی وګڼاغه اکبر نو ډیر لوی وګڼاغه و دا ډیر لوی سره دی ځکه چې خځه ناشتي دی دومره بهایا چې نظر پورته نه کړو په کته لار کار یو کړو واپس لار اکبر نو ډیر لوی وګڼاغه اکبر نو ډیر لوی وګڼه په خایز کې خایز ډیر دی او اکبر نو باج معنی کې چې هیز رااله پلیدو ددکې وقت تانا دیون او پری کړی هغه خپل ګوتې وقلنا حاج لله او یغی معاذ الله سبحان الله پاکی الله لرا ما ذا بشران ندی دی بنده جیل خوخ دی ما تا دا شینا چې دوی را بلی مال راوی تا الله مخ کی یو وا اوس ډیر شوی جیل می خوخ دی الله کوي واد نړو معنا چل دوی مال بشم دوی تا نشم بدنا پونا نو قبول کړو ددنا رب ددو نو وارول ددنا چل دوی الله دې اوریدونکو عالم بیا څرګند شو دوی ته پس داغي چې دی ولید پاک دامنې نخې د پاک دامنې د یوسف جیل ته بواجی دلاره ته زواخت یوسف علی السلام پاک دامنې معلومه و خو دا خبره لګره فدفقو چې دې سورې د جیل ته دنکو چې یوسف علی السلام جیل ته لاړ نو بادشاہ لا ډوړی کی چا زارا چولې نو ساقی باورچی پاغي باندې مقدمه شو اغیم جیل تراله داخل شو د سره جیل ته د ځوانان اغي خوب ولید او یو د دې دوارو زوینم خوب کې ځان چې نه جوړوم شراب انګور نه جوړوم شراب جوړوم او بل زوینم خوب کې ځان اوچتوم پاسو د سر خپل ډوړی خوري مارغان ددنه نو خبر را کومتا په تعبیر ددو مونږ وینو تعالی را د احسان کوونکو نه مونږ ته ډیر محسن اخکاری نو یوسف علی السلام تعبیر کوي په مخ کې مسله کول غواړي په تمهید کې خو ده اجدانه چې زه په مسله شروع شم نو دی بوای چې موږ د تعبیر د خوب ته پوس کولو دراته مسله شروع کړو یوسف علی السلام وی د ډوړې دراتلو نو مخکې مخکې درته تعبیر خیم خو لغون یو اهم یو ضروری مسلې ته خو کېدی نو یوسف علی السلام نبرازی تاس دوار تو خوراک چې ورکول شي هغه مګر خبر به درکم تاس دوار تا په تعبیر داغي مخکې دراتلو د ډوړی دا شعر چې خوره ما طرف زما ما پر خو دین دا کوم چې مان نه لري په الله حدی دا آخرت نه دین کار کون کی زور پسې شیم د دین د خپل پلارانو د ابراهیم پیغمبر د اسحاق پیغمبر د یعقوب پیغمبر نه د مناسب مونږ لره چې مونږ شرک کو الله سره ایسو شریک کو الله سره ایسو دا مهرباني د الله په مونږه په خلکو لیکن ډېر د خلکو نه شکر نو باسي وا ملګرو د جیل زما ایا مددګاران چنګ وغورې دي یا الله یواز زورور بندگی نو کوئی بيد الله مگر د نمونو چې نمونه خدای تاسو تاسو مشرانو نظر علی ګل الله په دې دلیل نشته د فیصله مگر د بعد الله امر الله تعبدو الا اياه امر کړی الله چې بندگی مو کوئی مگر د یو الله دا د دین مضبوط لیکن ډیر د خلقونه نه پوهیږي مسله وکړه اوس تعبیر کوي خنم نه اخلي ازدان چې خپه نشي او امر ګورو د جلزما هر کله یو استاسو دوارو پسو بس کوي په خپل مالک باندې شراب هغه انګور نه جوړي شراب جوړي مطلب دا مقدمه به وګړي د سروس به بحال شي هغه بل سر د پاسه ډوړی نو مطلب دا پای بشي سزا موت بشي او هر کله بل پای بکړی شي او بخوري مارغان د د سر مازغه پر شکار هغه چې تا پاغي کې تاسو رانه تپوس کو او یې د پاره کس چې ګمان کړو دې د بچ کېدون کې د ریدوار نه یاد کمال را خپل مشر څنګه چې جیل کې یو بیګناه انسان پروت دی نو هیر کړو داغه شیطان یادول دی یوسف عند ذکر ربي یادول دی یوسف خپل مشر څنګه نو تیر کړو یوسف علی السلام په جیل کې څه کالونه او مشرانو مضبوط کې ما په بار د خوب زما کې کای تاسو د خوب تعبیر کون کې نو دې ګډوډ خوبونه دي دا ګډوډ خوبونه ښکاری او نو یو مونږه په تعبیر د خوبونو باندې پوا نو یا کاسو چې خلاصو دې دوړو نه یا چې پس ډیر مو دی زب خبر درکم تاسو ته په تعبیر دې ولېګي مال رجیل ته هغه جیل کې هغه سړي زمونږ د خوب تعبیر کړو او بالکل رښتیا و جیل ته تل غوړ او زیاد شو خبره راغ سلام کلام شو یوسف ایو صدیق یوسف او دوستا ورا ضرورت راغه وته مخکې هیر دی یوسف ایو صدیق اری چې الیکشن روز راشي کنه کاکاجی ته आवाज وکا کاکاجی به مړ وي اری او زیات چو کاکاجی یوسف ایو صدیق یوسف او دوستا مضبوط کما په بار د وګانو سربو چې خوري غیلره وټاپ او چلے شینې نور دی وچه زبو واپسم خلقو ته چې پوشي دوی چې جیل کې څومره لوی عالم پروت دی نو یوسف علی السلام کرواندو کوي وو کالونه د عادت برابر پس هغه چې تاسو ری بل پرې دا هغه پجامه کې مګر لیک دا نه تاسو خورایو دا وو ساربو یعنی آبادی بډېری او نو فصل بخوشي ورپسې وټپ مطلب دا چې و کلونه بیا روړه ده قحط دی نو تاسو خپل غلا استاکونه کوي نو بیا بخوري بیا چلای وچ شنی مطلب دا پنځلسم کال باندې بیا باران کیږي بیا براشي پس دین وټاپ وساخ چې بخوري هغه چې تا جمع کړو هغه ته مگر لګ دا نه چې تاسو کار له ساته یو بیا براشي پس د دې یو کال پاره کې باران بشي په خلکو پاره کې بنا جوړ کړي نوې بادشاہ راولې دې ما څخه دومره لوی عالم جیل کې دې راولې کله چې راغې دې څخه قاصد یوسف علی السلام یې ځا خپل مشر ته تپوسو کداغنه چې چال د خزو اخذو چې پرې کړو خپل لاسونه یقینا رب زما په چل دا غیر پوا دا شنو زم سو کوئی زما صفائی نه دی شوی زه ګناګارم کو ګناګار نوم ورشه تاسو کا حدیث کې راځي لا عجب تو دایا وی ما به انتظار نو کړي نبی اسلام وای دا ولی نبی اسلام جیل کې تنګېده نه نه د نبی اسلام تبلیغ سره مینه ډیره و یوسف په جیل کې وخت تیر کړو ورشه زما د صفای وشي خو نبی اسلام وې زه وخت نشم تیرولې بغیر د بیان نه بغیر د بیان نه ما به انتظار نه وکړې نو وی بادشاہ سال دې تاسو کله چې تاسو طلب کړو د یوسف داغه د نفسه نو وی هغه پاکی د الله لاره مونږ نه پوا پاغه باندې زده بدونه نو وی خدای عزیز اوس سرګن شو حق ما طلب کړو داغه نه دغه د نفسه او دې د رښتونو نه دا کلام د زلیخی دا دې لپاره دا دې لپاره چې پوه شي یوسف پوش یوسف چې ما خیانت نه کړی ته ته شا په شا دروغ مې نه دی جوړ کړی په دا دې لپاره وام زلیخه وای ذالک دا کلام د زلیخه ذالک علی عالم دا دې لپاره دا بیان زکه کوم چې پوش یوسف پوش یوسف چې ما خیانت نه کړی ته دو شا پشا دروغ دې مینه دې جوړ کړی خصه فهمي وي چې ما نه غلطي شوې ده دنه نه غلطي شوې او الله هدایت نور کوي چل د خیانت ګرو تا یا ذلیخی کلام پدی دا دې لپاره چې پوجي خاون زما چې ما خیانت نه کړې ده دو پسو پوښو بیر دا یو ځل نه الله اذا نور کوي چل د خیانت ګرو تا خاطر ډیره پاکي نه وما بریو نفسی زه پاکی نه بیانم د نفس یقینا نفس امر کون کې ده په بدو مگر ازو جرحم کړه رب زما رب زما دې بخون کې مهربان دا کلام د زلیخی کلام د یوسف نه به پکار ځکه کلام د یوسف شي نو بیا ان النفس لاماره بسو پیغمبر سره نفس اماره ویننو الته نفس لوامه ابل دا اوی باچا راولی اغا ما سقا راولی یوسف یوسف اوس رازی نو خاص کم اغا دپار دا خپل زان کلا چه خبری اکڑی آسرا نوی انا کل یوم لدینا مکینو نمین یقینا تا نن مونگ سقا لوی مرتبه والا یمانتگارو نو یوسف علی السلام وګورځو مال را په خزانو د زمکه ما وزیر خزانه کا زم حفاظت کون کې پوا انی حافظ علیم دا یوسف علی السلام وی انی حافظ علیم ابن کثیر ذکر کوي یجوز مد رجل اذا جهل مکانه د سری مرتبه نه معلومه نه خپل صفت جایز دی یو سره ترکان دی لیکن موږ ته پته نشته چې دې ترکان دی او کنه نو دی و چې ګوره مال ورونو چل راځي مال دو د ټول چل راځي خلک به تنه فائدہ واخلي یو سره حافظ قران دی خو څنګه حل نه وای نو بیا به خلک هغه نه څه فائدہ به واخلي یو سره عالم دی چې قران ولا ورزي خو هغه حل نه وای نو خلک به څه فائدہ واخلي او دی وای مای ما ته قران یاد دی که تاسو تراوی که ختم کوی نه زی کوم زه په قران پویګم الله ما ته خوذل نو که تاسو سبق ویل غواړی زی درته خیم دا جایز دی انی حفیظ علیم نظیم حفاظت کوونکی پوها دارنګه موږ ځای ورکړو یوسف لاره په ځمکه کې ځای بنیو د دې مصر نه څنګه چې خو خداغه رسو په خپل رحمت سره چاره زمون خو وي موږ نه ځای کو اجر د احسان کوونکو اجر د اخرت بهتر دی اخل خدای چې مان راړ او دې یریدون کې د الله نه او شوم دغه سي انبیاء علیهم السلام کې یوسف علی السلام له الله د تعبیر رؤیا علم ورکړو یوسف علی السلام ته وشم دغه سی د فارستر په جغرافیه کې او ارض القرآن کې یو واقع ذکر کړي یمن کې یو قبر کلاو شو یمن کې نو هغه کې لاش د یو خزه پروتو لاش او سر ته یو کتبه لیکلو هغه لاس داسې ایرشوي دی هغه کتبه کې لیکلو بسمک الای هم یار زه شروع کوم په مدد دنم د الله چې غیلا د حمیر د قبیله انا تاجتون بنت زی شفر زه تاجنم او د زی شفر لورو بعثت ماهرنا الى یوسف ما خپل وزیر خوراک ولېګو یوسف ته چې موږ لوړ راکې موږ متاسو له سره درکو نو یوسف انکار وکړو ځکه مسله دا ده چې خپل ملک تباہ کیږي نو بل نه شو ورکولې نو ما خپل وزیر خوراک بیا مې ولېګو چې سیر دی وړو کې او سیر به سره کو موږ دې سره واخلو لیکن یوسف انکار وکړو زه پیسې ګټم او خپل ملک د لوګي نه وژنم دا چې کار زه قطعا نه کوم ناروا دی دا دا وی زه نه کوم ما خپل باورچی ته وی چې ته زما د غاړې د هار وړکا نو د دې ډوړې په خکه چې موږ وخورو کې دې شي چې زموږ لوګه ختم شي وی هغه وړکړو او ډوړې په خکه کړه موږ وخوړو لیکن مونږ ته فائدہ یې نه رسوله یا لره د دنیا زنانو زما غوانی کاری چا واغستی او زما غوانی کالی به چا غستی زما غوانی جامې به چا غستی خو زه په دې مرم چې ما یو نوړې ډوړې ونه منته دا چې په دنیا قاته او یوسف علی السلام چې کوم تعبیر کړو هغه تعبیر سره مصر بچو او په دې امت کې ابن سیرین رحم الله له الله ډېر علم ورکړو د تعبیر د رویا د زبیدی خوب ولید چې دنیا ټول وحوش طیور ما سره جماع کوي وینځتي ورشه ابن سیرین ته وای خو خو زمانو بناخلی خپل نوم باخلی وینځراله ابن سیرین ته وی او تا خوب تعالی دل نه لزا ویزه زمانم واخلا وی دا الله الله استاد لاس نه دا شو کار وو کی چې دنیا هر څه به فائدہ من شي هارون بیاوی زبیده استاد څخه خوغه د جوګم وی دا یو نهر وباسه دا نهر زبیده ټول دنیا ته متمتع شوی دا یو ځل یو کس راغی او ویجی ما خوب لیدلې وی سو وی په دې کونځلو کې تیل اچوم خوب می ولیدل وی تا چې کوم خزه کړی دا هغه خزه ستا خزه نه راغی ستا مور ده نو کور ته راغی پریشان نه زده خزه وای دا ولی یو خوب می داسې لیدلو ابن سیرین دا وای نو وستا خپل نسب بیان کته سوګي وی ما ته پته نه لګي زه خو په دې کلی کې چامن تم یو فلانه جنگ کې مونږ په دې لار تیر شو او زما د غیګه ماشوم او دشمن مونږ پسې وو نو ما خپل ماشوم د یو نختر ونی لاندې پرې کړو کې دې شو ګره ته زما زوی نو دا ابن سیرین خو د دې دا مطلب نه ګورو چې کتاب الرؤیا د ابن سیرون ګوري پښوی څنګه خوب لیدا څه کوي او چې سری خوب لیدو کومزلو کې تیل چنته وای خزه د مور ده نه نه نه دا الله پاک چاته خيو الهامي علم دې ته ویل شي الله پاک کله کله خي دیو جن مسله دا ده د یری او خوب دی ولید نو نبی علیہ السلام فرمای اعوذ بالله وایا اولو له طرف ته ټکان وتو کا اعوذ بالله وایا ډډه بدله کا ودشه دا ستاسو خوب تعبیر دی یا چرته نو نیک تا تخکاری ناغنه تپوسو کا صحیح تعبیر بو کی اکو په تعبیر نه پوهیږي بس دغه تعبیر دی ډډه بدله کا اعوذ بالله وایا او دشه او اجر د اخرت بهتر دی اخل قلارا چې مان راړو او دوی یریدون کې د الله نه بندو غلاشته او چاپر نشته کنعان کې خبر ولګی دا چې مصر کې خوراک ملاویږي خو اوړو ملاویږي نورالو رونو د یوسف یوسف علی السلام رونه راورسید نو داخل شو باغه فعرفهم نو وی پیجند یوسف علی السلام اغی لارا او اغی دلارا ناشنا گنون کی ځکه مشر زړی کې تبدیلی ډیر ناراضی وړو کې معشوم ګری بری تراشی تبدیلی ډیر رااله اغی نه پیجندو پیسې ورکړي سامان اړو ولا ورکړو هغه راشن کارت جوړ شو تاسو نور کسان یې دومره کسان یو یورور بنی امین دی د پلار نه یو دی او د مور نه جدا دی ها کله چې تیار کړ دوی ته سامان د سفر دوی نوې راتللو کوي خپل روز سره چې تاسو د پلان نه دوباره چې راځي اغرور بم راولي ځکه شناختی کارت حاصلولو د پارزي نو بیا خامخا سره زی او که رانه وستو بیا تاسو راشن کارت دا به منسوخ شي بیا به نه ملاويږي خپل نوکرانو ته وګرځوي پنګ دوی دوی دا پیسې دوی په بارونو کې شاید دوی او پیژنې هغه لاره یا قدر لاره کله چې واپس شیخ بلال ته شاید دوی واپس شي کله چې دوی واپس شو خپل بلال ته نو دې داجی من شو زمنګ نه پیمانه زمنګ راشن ګوره ختم شو نولیګا مونږ سره روز زمونږه پیمانه بوکو پیمانه براړو کړو او مونږ یو د دوی حفاظت کوونکی نو یعقوب علیہ السلام ایا امانتیان کوم تاسو لره پدو لکه څنګه چې امانتیان کړی مې وای د د پرور باندې نه مخ کې نو الله دې غره حفاظت کوونکې هغه دې رحم کوونکې کله چې دوی بیر دګړ خپل سامان سامان یې کلاو کړو نو منته پیسې دوی واپس واپس کړی شوی دوی ته نو وی دوی وداجی ما نبغي نور مونږ څه غواړو نور مونږ څه غواړو چې ګوره پیسې ومشته لړ بشورا بړو اوړه ارزان دي نو وی دوی وداجی ما نبغي مونږ څه غواړو په دروغو مونږ څه له دروغ وایو چې تا ته مونږ واو دا د پنګ زمونږه واپس کړی شوی د مونږ ته لار بجو خوراک براړو خپل حال ته حفاظت بکو ضرور زیاد بکو پیمانه روخو او دا پیمانه د ډیر آسان نشم لري کولای تاسو نه د الله د عذاب نه ایسو ان الحكم الا لله الله که تکلیف مقرر کړی زل لري کولای نشم ان الحكم الا لله نشته فیصله مگر د پاره الله په الله باندې مې کړې توکل پاغه توکل کی توکل کون کی کله چې دوی داخل شو څنګه چې امر کړو دوی ته پلار دوی پلار چې څنګه ویلو نو هغه چې لری کړې د دوی نه د الله د تکلیف نه هیڅ مگر د یو حاجتو په ځړیا کو بل اسلام کې چې وی هغه اپره کړو دیو خاوند علم د وجه د هغې چې مونږ خولو واته لیکن ډېر د خلکونه نه پوهېږي کله چې داخل شو په یوسف نو ځای ورکړ ځان څخه خپل ورور ته دو دو کسان کې ناسه ډوړی ته او بنیامین یواز ناز دی یوسف علی السلام وګرځیدو نو بنیامین یواز دی وی داولی وی ته ستا رور نشته زما رور وو خو ویسو شو نو بیا یوسف علی السلام خپل تعارف وکړو کله چې دا غرج په یوسف نو ځای ورکړو ځان څخه خپل ورته وی زمیستا رور مخه به کیګا پاره جدو کوون کی کله چې تیار کړ دوی لاره سامان د سفر دوی جاله سقایا نوې ګرځو د اوبو لوخې په بار د خپل رور پوخا یو لوخې نه به ګڼې فائدې واغستې اوس خو د هر شي د پر جدا جدا لوخې دي پیرنې د پر جدا حلوا د پر جدا ریجو د پر جدا غوخې د پر جدا اوري څو خدای څخه خاخې وانیم دي وښوي ته وځ دې اوس تریشر کوي اوري چې دې سره څه کوي دا ټول پینځه کا کده خله کې ومنډ اوري ځان بټول سورې کی هغه وخت کې یو لوخه بو هغه نه مختلف فائدې اغستې هغه وزیر دی چې وی کته جام پروت دی دا خیر نه لري کړي چې دې باندې پیمانه کوي ساده اگر اواغه ز ضرور په بار کې کې خو لار کې ابو بس کوي نوې ګرځو دوبو لوخه په بار خپل ورور روان شو نو اعلان وکړو یو اعلان کون کې او قافلې والو تاسو غلاګار تاسو غلا وکړو سار وکړو سار را لواغسته نو دوی مخامخ شو پای تاسو وکړي نو یاغي مونږ رکړې سوال مالک پیمانه د بادشاہ د بادشاہ ساده وګړه پاغي پیمانه کو هغه تاسو چت کړي او چا چې راتلو لوکړو پدې بار دوخو زم پدې زموار بار دوخو غلبه دل درکو خو موږ ته زموږ سا واپس کړي نو دې قسم په الله یقینا تاسو پوهیږئ مونږ نه راغلي چې غلاو کو دلته مونږ څه غلال نو راغلي لینوب سیدا فلار دو مونږ څه غلال نو راغلي پښوی چرته پوډری نو چې جماعت مات کټې پی وړه اری هر کال کی کی هغه کال سایکل پټ کړو پوډری راغی نو وی هغه څه سزا به داغه کوي دروغ جان نو وی دوی سزا داغه هغه څوک به چومنته شي داغه په بار کې ناغه دې سزا داغه او دا چې موږ سزا ورکو ظالمانو لاره زمون قانون داري چې چا سره غلا مال ثابت شي بس هغه داغه حواله زمنګ ځای کې سزا ده نو شروع کړو یوسف علی السلام په لوخو د دوی مخکې د لوخو د رور خپل بیا وېست هغه جام لره د لوخو د خپل رور نه نو یوسف یې سارو له طریقه جوړه شو وګوره وی هیله وکړه عائشہ بچي کذالک کدنا یوسف الله زوی دا کیدنه الله ځان ته نسبت کوي سړی دارنګ مونږه تدبیر وکړو د پاره یوسف الله وی دا ما تدبیر وکړو از یوسف علی السلام خپل رور اسارو لنی شو دا تدبیر الله وی ما وکړو کذالک کدنا علی یوسف یوسف علی السلام څه خبرو چې په دې جام اخو وزیر دی په دې جام با دوی پیمانه کوي بل بیا یوسف علی السلام دې نه څه خبر دی چورونه لګي دلته فیصله دوی کوي ججان جوړیږي قاضیان دوی جوړیږي بیا پاتې کیږي دارنګي مونږه تنظیم کړو یوسف علی السلام لره نو هغه چې زار کړي خپل ورور په دستور دا بادشاہ کې هغه بادشاہ دستور کې خپل ورور نشي زارولې مگر دا چې خو خو د الله موږ چتو په درجو سره چاله زمون خو خو او پازا دار علم والا علم والا اشته نو وی دوی که غلا کړی دو نو غلا کړو د ضرور پوخا د دې ورور هغه دغه سي غلا کړی وا نو پټ کړه دا خبره یوسف علی السلام په زړه کې اخکار نکړو دوی ته زړه کې وی انتم شر مکانا ډیر بدی په مرتبه اوس ما نه معاف کوی والله علم بما تصفون او الله خبرې پای چې تاسو بیانو یو نو دې او عزیزا یقینا دلته پلار ډیر بوډا د پلار دې ډیر بوډا کبیر کبیر القدر ډیر قدرمن دی نو نسا یو کس زمون په ځای ده دو دته په ځای مونږ کې یو کس نسا مونږ وینو تعالی را احسان کوونکې نو یوسف علی السلام پنا وړم الله سره چې مونږ ایثار کو مگر او څوک چې مونږ مندل را خپل سامان اوسغه چا څنګه چې د غلا سامان مندې شوې هغه به ساری بل به څنګه ساری کی غیر مجرم خو مجرم نشي کېره مونږ به یو په دا وخت کې ظالمان کله چې نامید شو داغه نه ځان ته شو جرګه مار جرګه وکړو نو یې مشر دوی نه پوهیږي تاسو چې پلار تاسو هغه څه ده د تاسو نو واده د الله نه او دین مخ کې تاسو زیاته کړو په بار دی یوسف نو همیشه به هم زه په دې مصر کې تر هغه چې اجازه راکړي ما د پلار زما یا فیصله وکړي الله مالا را زه خو نه ځم تاسو ورشئ والله غره فیصله کوونکې زه خپل پلار ته وای یا بانا ان ابنک سرق وداجی استاذوی غلا وکړو او په غلا کې سار شو وما شهدنا الا بما علمنا مونږ شهادت نه کړی تاسو څنګه چې تاسو یې غلا وکړو مګر پس دا غنه چې مونږ پوجو په وجود سره کې مونږ په خپلونی دو داغه د بار نه جام راوته دو مونږ په درو شهادت نه کړی تاسو څنګه وما كنا للغيب حافظين انو مونږه په غیب باندې پویدون کی مونږ ته څه پتا و کنی نو مونږ به بنیامین ځان سره وبوتنه تاسو کا د کلینا چې مونږ پاره کې سو ګلیګه معلوماتو کا او تاسو کا د قافلې والو نه چې مونږ راغلی و پاره کې او مونږ یو رښتینی نو یعقوب علی السلام بلکې خسته کړ تاسو ته احساس نفسونو دا کار نو صبر زما خسته عز الله ان یاتیانی بیم جميعا الله براولی دی ټول ما څنګه یقینا الله د عالم حکمت والا او اورید دوینا او وی ها افسوس د په یوسف اسپنیشی استرګې د یعقوب د غما د غما نظر ختم شیو او دیو ډک د غما نو وی دوی قسم په الله همیشه ته یاد یوسف لاره تر هغه چې شبه ته کمزورې ډېر کمزورې بشي یا شبه ډېر کمزورې ګوره عقل به دل خراب شي کمزورې بشي اشبه د هلاکې دونکو نه هلاک بشي نو یعقوب علی السلام زه څرګندوم خپل مصیبت الله ته خپل غم الله ته زه پویګم د الله نه پاره چې تاسو نه پویګئ وجینا ببذات مزیاتن مونږ راغلیو په پنګا لګ سارا لګي پیسې دي یا مزیاتن کوټه کوټه لګي روپۍ دي ورکا مونږ لره پیمانه او څو صدقه وکپون باندې یقینا الله بدل ورکي صدقه کون ګلاره نو وی یوسف علی السلام یقینا پویږی تاسو هغه چې کړو تاسو یوسف سره اورور د سره کله چې وینا پوا نو ویاغي آیات یوسفی ویاو زم یوسف دیر روزما یقینا احسان کړی الله په مونږ باندې الله په مونږ احسان وکړو نو یوسف علی السلام لا تسریب علیکم اليوم نشته د ملامتیا په تاسو باندې نه نه لا تسریب علیکم اليوم بخنه بو کې الله تاسو ته الله به معاف کی او هو ارحم الراحمین الله دې رحم کون کې زې زما په دې کمی سره نو ګرځوي دا په مخ د پلار زما را بشي جګ جوړو دا وسیقه وا یا دا د معصوم قمیص دی نو پیر غوای معصوم نه دی چې دا معصوم قمیص په قیاس کې زې زما په دې قمیص سره نو ورځوي دا په مخ د پلار زما را بشي جګ جوړو راتللو کې ماته په خپل حال ټولو سره کله چې جدا شو قافلې والا مسکو ما فضلت العير قافله روانه شو دلتنا قافله روانه شوې ده الت يعقوب عليه السلام نور توای کله چې جدا شو روان شو قافله والا د مصر نه نوې پلار دوی زمومم خوشبوئی د یوسف زه خوشبوئی د یوسف محسوس کوم لولا ان تفندون کتا سراتا د دروغ نسبت نه کوي یا خفیف العقل کتا سراتا بیوقوف نه وایي ماته د یوسف خوشبوئی راځي مصر نه قافله روانه شوې ده نو التوای ما تا د یوسف خوشبوئی راځي شیخ سعدی علی رحمت ذکر کوي یکی پرسید ازا گم کرده فرزن چا تپوسو کړه هغه کس نه چې زوی تنه رکشو زمي سرش بوې پیران شنی دي چرا در چا کنان شنی دي دي مصر نه خوشبوئی خود یوسف درزی نو کنان کې پروتونه نه پوي دی په دا ولی کلا چراغه زیر ورکون کې نو غرزو قمیص لاره په مخ د پلار نراغه جب جوړ نو یا مانو ویل تاسو ته زه پویګم د الله نه پای چې تاسو نه پویګی نو وی دی وداجی بخنه غواړم لاره د خپل ګناونو مونږ یو خطا کار مونږ له بخنه غواړم د الله نه ودا د حقوق العباد سره تعلق لري که یوسف باخی نو بخلی کیږي چې کله کیږي سوف استغفر لكم ربي بخنه بغوارم تاسو لره د خپل رب نه الله دې بخون کې مهربان کله چې داخل شو په یوسف نو ځای ورکړو ځان ساخه خپل مور پلاتا نو مور خو مړوا یعنی ماسی ماسی د مور په ځای راحیل چې خاله وا نو وی داخل شي خار ته کو خو خد الله پامن کې بایي معلومی کې دا چاغی راتلل نو یوسف علی السلام مخ لراوته نو که یو مشر راځي مخ لځي نو جایز دی یو مشر راغې تپاج دی ورځای ورکنو جایز دی لیکن کله چې هغه مشر دا تقاضا کوي چې مال دې خلق راشي او مال دې خلق را پاتې نو دا چې مشر ته ما پاسا او نه مخلزا نو ما پاسا او ما مخلزا او دا ضروری نه ده چې مشر د همیشه مخ روان وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای فنا ذلت للتابع وفتنه للمتبوع او ورپسې چې راځي هغه چې ذلیلی دا چې مخکې شوی دی هغه په زړه کې لوی راځي ځکه نه لوی کړم کله مخکې ځه کله مز کې ځه هغه حدیث کې راځي قوموا لسعد قوموا الى سعد ناغه سعد رضی الله عنه زخمی دی خوب دی په خر باندې سور کړي راوست دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قوموا الى سعد پاسه سعد ته سعد را کوت کړي لسعد نه راځي کې الا سات زخمی دی پاسه خرنه کوز گئی نو چت کړه خپل مور پلار پتاخ دوی پریوت اغله تابیدار نو وی ودا جی دا د تعبیر د خوب زما پوخا ګرځول رب زما رښتیا یقینا احسان کړو بما او استم زد جیلا راو ستا زلرا د زنګل نه پس داغینا چې وسوسه چولو زما شیطان زما رونو ترمنځ چې هغه څه دی چولو رب زما دې مهربان چا باندې خوخه ده الله الله د عالم حکمت والا الله تعالی کما د بادشاہینا تاخر ما ته د انجام د خوبونو او پیدا کون کې د اسمانونو زمکه ته مددگار زما په دنیا په آخرت کې پورته کې مال رتابدار جوخ کې ما سره د صالحانو دا یو خبرون د غیب نه مونږ وحی کو دا تا تا نوې تاغه څنګه کړی چې هغه یو کړه خپل رایا او هغه یو چل کون کی نه دې ډیر خلق مؤمنان اگر کې دایره سوکړو نه غواړي ته په دې باندې ځای وازو نه دې دا مگر پند پر خلقو څومره دنه خونه په براو کته دوی تیریږي پاره او دوی دا نه مخړون کی ایمان نه راړي ډېر دوی په الله مګر دوی دې شرک کوونکي خو شرک خامخا کوي افامنو ان تاتیهم بچ بشي جرا بشي دوی څخه پټون کې د عذاب د الله نه یرا بشي دوی ته قیامت نه عذاب دوی نه پويږي وایا دا د الله رزما را بلم الله طرف ته خو په سوچ سمجھ باندې زما تابعدار څوک د څوک پیغمبر دی د چا د پیغمبر او پیغمبر د چا نو دا کار چې څوک کوي کنه ادعو ال الله ربلم الله طرف ته خو په سوچ سمجھ باندې زو زما تابعدار فقیر الله لاره او نیم دو مشرکینونه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا موږ نور علی ګریتانه مخکې مگر سړی موږ وای کو دوی ته د کول والاونه آیا دوی نه ګرځېدلې په زمګه کې نو دوی ګوري څنګه انجام د بخانو اکور د اخرت بهتر دی خلق لاره چې ځان یو ساده د شرک نه عقل نه لري حتا از استایسر رسولو آیت معنی لګ ګرانه ده عروه رضی الله عنه حضرت عائشه رضی الله عنها څخه راغی نو دا وی حتا اذا استایس الرسول ترغی چې ناامید شو پیغمبران وظنوا انهم قد کوذبو وظنوا انهم قد کوذبو نو مولوی دا څه وایي دا څه وایي ځکه مطلب خدا شو ګمان وکړو پیغمبرانو وزنو ګمان وکړو پیغمبرانو انهم قد کذبو دوی سره دروغ شو الله وعده کړو د مدد خو الله مدد ونه کړو نو ګمان وکړو پیغمبرانو دوی سره دروغ شو نو پیغمبران لا دا ګمان کوي چې دوی سره دروغ شو دا ته غلطه وایي نو عروه رضی الله عنه وی یا ام المؤمنین ته ز څنګه وامه وی داس بنه وای داس بوای حتا اذا استيس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا داس بوای اوس معنی دا شو تراغه جنامه د شو پیغمبرانو وظنوا ګمان وکړو پیغمبرانو انهم یقینا دوی قد کذبو د دې تکذیب شو خلقو دروغ نسبت وکړو دا څه وایي نور رضی الله عنه سوال وکړو پپو او خو بیا ګمان نه لکړي او خو یقین دې خلقو تکذیب ظن ولی دی ګمان وکړو چې دې تکذیب وکړو خلقو ګمان خو نه دا خو یقین دی نو مل مومنین وی دا ځوان په معنا د یقین سره راځي ځوان په معنا د یقین اوس د ام المؤمنین قرائت ده حتا اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا نو معنا اوس دا شو ترغه چې نامید شو پیغمبران د ایمان د قومونو نه وظنوا ګمان وکړو پیغمبره یقین وکړو پیغمبرانو قومن ایمان راړي نه وزنو ګمان وکړو قومونو ګمان وکړو پیغمبرانو نه زند پر فاعل قومونه ګمان وکړو قومونو انهم قد کذبو چې دوی سره دروغ شو انبیاو سره د نصرت وعده شوی و خو دوی سره دروغ شو دراغ دوی ته مدد زمونږه نو مون خلاصو چاله را چې زمون خوښوي نو واپس کیږي دا زمونږه د قوم مجرمانو نه په تحقیق په بیان د دې کې د عبرت د پاره د عقل مندو دا خبره جوړه شوې نه را لیکن تصدیق ده شي چې مخې نه نه وتفصيل كل شيء او بیان دې د امور دین او هدایت دې او رحمت د پاره کوم چې مان لري نو صورت کې یو مسله عبادت دی یو الله کوي وګوره یوسف علی السلام جیل په چار دیواله کې دن نه وای امر الله تعبدو الا اياه عالم الغیب والله دی یعقوب علی السلام د بچی پال پونه شو او استا حال پشان در حال دی یوسف ده زړه به نه تنګي یوسف علی السلام کوی کې وخت تیر کړي تا پغار کې وخت تیر کړه یوسف علی السلام مصر ته تلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لاړ یوسف علی السلام باندې الزام لګیدلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور الزام لګید یوسف علی السلام څنګه راغلی ملامت سورت رعد مدنی سورت ده په نزول کې په ترتیب د سورو د قران کریم کې دیار لسم په نزول کې شپږ نوی ده پس د سورت محمد نه دعوت سورت سوالسم آیت کې له دعوت الحق یو الله تبارک مدد وایي له دعوت الحق مخکې صورتونو سره مناسبت مخکې صورتونو کې نفي د علم غیب شو او نفي د عبادت د غیر الله شو نو په دې صورت کې رب العزت نفي کوي د شرک په دعا یو الله تبا په خپل حاجات کې برآمدت وای له دعوت الحق او صورت کې په دې مسله باندې شپږ دلایل دي یو خالق لكل شيء هو الله پیدا کون کې د هر څه دی یو الله له دعوت الحق یو دلیل یو دلیل وګوره دا غړ غړ زونه ما پیدا کړی دی نو ما ترا مدد وایا دویم آیت نه رفع السماوات بغیر عمد ترونها بر اسمانونو ته وګوره دا اسمانونه چا درولې دي بهستونو دا چا پیدا کړی دا اسمانونه چا پیدا کړو زید بن عمرو بن نفیل هغه شعر کوم وای چې الله رب العزت موسی او هارون ولېګو دلایل عقلی دي کنه عقلی دلایل پیش کړي فرعون ته موسی علیہ السلام الله ولېګو او ورشه الته فرعون ته وایا وقولا له هارون دې در سره شي دوړ ورشه ورته وایا وقولا له هل انت سويت هذه د اسمان به سونو تاو درولې عقلی دلایل لګ د سوچ نه کار واخلا بلا وتا دین حتا استقلت کما هيا و فرعون دا بيستونو اسمان تاو درولې بر وګوره دا چا پیدا کړي وقل وقولا هل انت سويت واستا منيران تا برابر کړي دارنګ دلایل وای الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونه بر اسمان ته وګوره دا دل چا پیدا کړی الله وسخر الشمس والقمر نور سپګمې پیدا کړې ده الله نور سپګمې چا پیدا کړه مدل ارض اوسمکه چا دل پیدا کړه انا ګرځولې پدې کې غورونه او نهرونه وګوره دا غورونه چا پیدا کړه انهار چا روان کړی دی او سو تراخو دا دل چا پیدا کړی دی خالق لكل شيء هو الله له دعوت الحق یو الله تعالی مدد وایا یو قسم دلائل خالق لكل شيء هو الله له دعوت الحق یو الله تعالی مدد وایا دویم قسم دلائل عالم لكل شيء هو الله له دعوت الحق یو الله تعالی مدد وایا دریم قسم محافظ دار زه دی والله محافظ دار شي دی والله نه له دعوت الحق یلسم آیت له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یا فزونه من امر الله محافظ دار زده یو الله نو له دعوت الحق یو الله تعالی مدد وایا شپږشتم آیت کې الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الله فراخی رزق چاله را خوخوی تنگی رازق دار زدی والله له دعوت الحق خالق لكل شيء هو الله یو عالم پاس لكل شيء هو الله محافظ د هر څه الله ټول دې د الله منقاد مربي دارز الله روزي رسان دارچا الله نو له دعوت الحق شپږ دلایل په دې مسله چې یو الله ته برامت دوای الله خبري د دې عرفون په معنا دا دې آیتونو د کتاب اجر علی کلی شوی تا ته ستاسو رب ته طرف حق دی لیکن ډیر د خلقو ایمان نه راړي الله هغه ذات دی چې چتکړی اسمانونه به استونو چې ویني هغه لاره یا استنشته ویني نه بیا برابر شو بار شو کار کې لګول نور اوس بګمای ټول روان دي په نیټه خپل نیټه مقرره تا یدبر الامر تدبیر کوي دار ز په خپل واضح کوي نه خې خامخا تاسو په ملاقات در رب یقین وکي الله ذات دې جوړول لزمکا او ګرځولې په دې کې غرونه روان کړي نهرونه او هر قسم میوه ګرځولې په دې کې جوړه دوا پټي پښپې باندې روز یقینا په دې کې نه خې اقوم لره چې فکر کوي پزمکه کې ټوټه جوخته جوخته جوختی جوختی سری زرخیزی سه بنجری یو ځای کې ګوړه چای نه خرابوي بل ځای کې چای خرابوي او باغ چې د انګورو د فصل د کجورو او د فصلونو او کجورو سنوان و غیر سنوان شاخداري نشاخداري یو جړی والا جدا جړو والا خړوب کول شي په یو بو نو سدي خواګ سترا خ ستراو دا خوندونه چا بدل کړی دی الله خالق لكل شيء هو الله غره کومګه باز داغه په باز باندې په خوراک کې یقینا په دې کې نه خیا قوم لري چا کلري کته تعجب کې نو تعجب دې د دې انکار چې کله شوم خاره نو یو به موږ په پیدایش نه وی کې دوی کفر کړی دی در اپنا ادا کسان توکون بری دوی په چټونو کې دوی د دوزخیان دوی به پاغي کې همیشه تلوار کوي دتانه په عذاب زرا مخکې دې نه کینا یقینا ترشی دینه په خاص سزا غاني یقین رب استا خاوند د بخنه د په خلقو سره ظلم دی دوی رب استا څخه عذاب والا وای دی وای کافر ولی راونه لګل شو په د باندې معجزه درب جواب برست راځي انما انت منذر تیرون کې هر قوم د پاره لار سمون کې دایل ایمان یو قسم دلائل وی خالق لكل شيء هو الله یو الله تر مدد وای دیم پوا پارز دی یو الله یو الله تر مدد وای الله یعلم ما تحمل كل انثى الله پویږي هغه چوچتای هر ماده نر دې کما ده الله خبردار وما تغذ الارحام وما تزداد اغا چې وچی بچدا نه یعنی غرزی ټوکړی لاره اغا چې زیاتې بچی مکمل کیږي الله د خبردار اغا چې وچی بچدا نه کمی یعنی نه میاشتنی وی کم که زیات وی دنه میاشتونه الله د خبردار الله خبر دی الله دی خبردار هر شي الله څخه په اندازه پوه دی په پټ او په ښکارا الکبیر المتعال دی لوی بلند بالا دی برابر دی تاسو نه او څوک چې پټي خبره او څوک چې زور کوي باغ او څوک چې پټيږي په شپه کې اواز وکړو چې کار کوي پروزي کې هر زنا الله د خبردار پوا پارز زیم نو ما تر مدد وای پیدا کون کې هر زیم نو ما تر مدد وای پوا پارز زیم نو ما تر مدد وای دریم قسم دلایل له معقبات من بین یدی و من خلفه اگر دلاره دی مخ کې رسته مخ کې ددنه رسته ددنه حفاظت کوي د دا مرد الله نه چې بینیږي مرګ رانه شي یقینا الله نه بدلی غالت دی حکم ترغه چې بدل کی حالت چې دوی په نفسونو سره دی الله په چا نعمتونو نه بدلی ها کدی په خپل بدل کړ په معصیت چې نه فرمانی وکړه کله چې را دو کې الله په یو قوم سره د عذاب نو نشته له واپس کېدل داغه نه به دوی لره به د الله نه څوک مددگار الله ذات دې چې خی تاسو برېخنه یره د پاره مسافر چلون بشم او تم د پاره اوسېدونکو چې باران بوشي او چته ورزو درونو لاره او په ستاینه کې لګیا ده ګړز ګړز په ستاینه د الله او فرښتې د یری د الله نه تسبیح وای ګړز ګړز په ستاینه د الله یا فرښتہ د یری د الله نه لیګي برنه تندورونه پس رسې په دې سره چاله خوخوي د الله او دوی جګړه کوي په بلند الله کې الله دې مضبوط طاقت والا له دعوت الحق خاص الله لره بلن حق خالق لكل شيء هو الله یو الله ترا مدد وایا پوا فرض دی والله نو یو الله ترا مدد وایا محافظ د ارض یو الله نو یو الله ترا مدد وای درې دلال شو هغه ځان چې دوی را بلی بیل الله نه وما دعاء الكافرين الا في الضلال او نه د आवाज د کافر غیر الله تا مگر ډوب شو په گمراهی کې دلته ورته الله کافر وي او فاتر کې مشرک ویلو او احقاف کې ومن ازل مما يدعو من دون الله گمراه وتوي او شیخ تارم وای کیس د در عالم ازو گمراه تر چې بيد الله نه بل چا تر مدد وای ولله یسجد من فی السماوات والارض سلورم قسم دلائل ټول دې زما منقاد نو ما تر مدد وای خاص الله سجدی کوي چې بر دې وکتا په خوشی کې حق پراسو په زور باطل پرس او سور دی سارا ما خامر واخو نو ټول دی زما منقاد له دعوت الحق پنځم هو سوک در رب د اسمانونو زمکه نگهبان د ارز یو الله له دعوت الحق وای الله وای تاسو نسو بيد الله نه نور مددګاران وزن لري د پاده خپل نفسونو لری کولو د رسولو د فائدې لری کولو د zarar وای برابر دی لونه لیدون کې آیا برابر دی تیاری ورانه دیو ګرځو الله لره حصداران پیدا کړی پشان د پیدا کولو د الله نو ګډ وډ شو په دوی مخلوقات وایا الله پیدا کول کې دار شي هغه یو زور واره وری د برنو بو پس روان شي کاندي په خپل اندازا نو چت کې سیلاب ز ګوچات او داغه نه جدي بلول کوي باغ پور کې د با طلب کولو د کالو او سامان زګ زګ د غوان دي داري بیان الله حق او باطل هر کله زګ زی پس وجودونه هر کله شي چې فائدہ رسي خلقو ته نو پاتې شي پوزمکه کې داري بیان الله مثالونه الله مثال بیان کړو چې سیلاب راشي سیلاب لاندې سره سپینوي بکسي او پاسه خړې وبدي اخرو شنی وبو دي د شنو وبو د پاسه اخري وبو هغه د پاسه دا زګوي او زګ د پاسه ماران لړمانه دي دا جی به راځي وای جی به وای نالکان لړ شي په دې جی او سرونو سرونو ولو وای نو چې ماران مړ شي نو بیا اغلب سات پس زګ وچی ناغه خړې وبو ختم شي لاندې هغه شری وبو دي داغه لاندې سره سپین دي او سره سپین راواخلي زرګر لوسی بالای ته جوړ کی انسان خسته عذاب باندې ولګي دا مثال د حق او د باطل دی اغه ناکارا مبتدعين اغه ماران لړماران څو وخت پس به خدای ختم کی هغه شبهات هغه زګ سوخ په صفا شو لاندې سپین وبوي او لاندې سره سپین خلق به تنه فائدہ من شي حق پاتې کیږي او باطل زوخ پس ختم شي ان الباطل کان زهوقا اغه تلون کې شه د ختمي روواله د پاره کسانو چې منلو حکم د خپل رب هغه د جنت او کسان چې نو منل د حکم د رب کوي دوی لرا چې پزم کې د ټولو او پشاند پشاند داغه د سره چې فدیه او کې پاره دا دوی لپاره بکور لهم سول حساب بد حساب زاد دوی د جهنم بدل به جوړه ایا څوک چې پوهیږي چې را لګل شوی تا ته استاد رب د طرف حق دی پشان ته داغه چاره چاغ ویړونو پنا غلی عقل مان عقل من څوک دی هغه ځان چې پرواله کوي په وعده د الله سره یو نشلې وادو لاره دوا او هغه ځان چې سلا ساتي هغه چا مر کړو الله په دې سره چې سلا وساتل شي درې یریږي د خپل رب نه څلور یریږي د بده صاحب نه پنځه او هغه ځان چې صبر کوي د با طلب کولو درزا د خپل رب شپږ او قائم کوي مزلاره وو خرج کوي دا مال نه چې موږ ورکړو دوی لاره پټه وخکاره اته او لری کوي دوی په بیان سره شرک لاره دوی لپاره بهتر انجام د آخرت جنات عدن جنتونه به د همیشه والی داخل بشای تا اته صفاتونه اته وا دروازې د جنت بل ول کولاو کې یوازې دوی نه يدخلونا داخل بشای تا پخپلا اته واره دروازې ورته جنت کولاو شي اته صفاتونه وو اته واره دروازې د جنت کولاو فار دروازه ملائک ولاړ سلام علیکم ته داخل شه یوازې نه پلاران دی بوزا پلاران دی داخل زامن دی داخل بیبیان دی داخل زوی سره سلور وړ خاندانو مبارک شه الله زموږ نصیب کی او هغه ځان چې شلې وادي د الله پس مضبوط والنا او پرېګه هغه چې امر کړ الله په دې سره چې سلو ساتل شي فساد کې پوزمګه کې دوی د پاره لعنت دوی د پاره بد کور د اخرت الله يبسط رزق لمن يشاء الله فراخ رزق چاله خو خو د الله تنګي له دعوت الحق روزي رسان یو الله دې ادي خوشاله شي په ژوند دنیا اني شي ژوند دنیا په مقابله د آخرت کې مگر زکا او وای کافر ولی راونه لګل شو په د باندې معجزه درب وایا یقینا الله گمراه کوي چاله خوخي هدایت ور کوي ځان طرف ته هغه چاته چې رجوع کړ الله ته هغه ځان چې مان راړ وی منلا له دعوت الحق چیو الله برا مدد کوم وتطمئن قلوبهم بذکر الله او کلب شو زلون دو دی په کتاب د الله الا بذکر الله تطمئن القلوب یقینا په کتاب د الله مطمئن کیږي زړونه د الله په کتاب اطمینان د زړونو راځي هغه ځان چې مان عمل وکړو نیک خوشخبری د دوی لاره خسته منزل دارنګ موږ را لګلو تعالی را په ډله کې چې تر شوی دنه پوخا کچری قران بوتلی شي په دې سره غرونه یا نږدې کړي شي په دې سره زمګه یا ژوندۍ کړي شي په دې سره مړي او به معنی نه بلکې خاص الله کار ټول آیا نه پويږي مؤمنان آیا نه پويږي مؤمنان که خو خو الله هدایت ورکړ ټول خلق لاره که د زور هدایت الله خو خو نو ټول به هدایت ورکړو همیشه به کافر او برسیږي دوی ته په سبب دا دوی جوړ کړو ټنګون کې یا را بشي نږدې دوی کورونو تر هغه جراشي وعده الله یقین لا خلاف نه کېد واري یقینا ټوګې شوی پیغمبرانو سره تا نه مخ کې پزمکه کې ام بزار من القول یا باطلا وینا ده د دروغ وینا ده بلکې خسته کړی شو خلق لاره چې کفر کړو چل دوی من کړی شو د نه لارې نه او چا لاره چې گمراه کړ الله فما له من هاد نشدا غلره څوک لاره سمون کې دوی لپاره به عذاب په ژوند دنیا کې او عذاب د آخرت ډېر سخت ان به دوی لاره د طرف د الله څوک بچ کوونکې صفات د جنت هغه جنت چې وعده شوی د پر وعده شوی د پرزګارو سره روان به لاندې ونه داغه نهرونه خوراک داغه به همیشه او آرام داغه به همیشه دا وانجام دا خلقو چې ځان ساتلو د چغې د غیر الله نه او انجام د کافر دور هغه ځان چې ورکړو د کتاب خوشحالي کې پاره چې را لګل شوی تا ته او باز د ډلونه انکار کوي د باز د قران وای ما ته امر شوی دی انا عبد الله چې بندگی حکم د الله نه به شریکوم هغه سره دی الله طرف ته زرا بلم و الیه ما به دی الله طرف ته رجوع دارنګي مونږ را لګلو دا فیصله په عربی کې کتا تابیداری وکړو د دوی د خواهشاتو پس داغه نه چراغ تاسو غیلم نه به تعالی را د طرف د الله څوک دوس ان څوک بچ کون کې له دعوت الحق په دې دلایل ثابت شو او شبهات جواب پر رسالت یو شبهه سن پیغمبر دی چې خزه دا او بچی دی جواب یقینا موږ لګلو پیغمبران تا نه مخکې موږ ګرځولو اغي لاره بیبیانی او بچی داغي بیبیانی او بچی نه کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانی دی او بچی دی نو خبره شو دیم شوبا دی وای ورد راون لګل شو په دبانې معجزه دراب جواب نشته د پیغمبر لاره چې راتللو کې په معجزه سره مگر په حکم د الله د الله په حکم کېږي کله به راځي لکل اجلن کتاب هر نیټه لره د لیکو په نیټه به راځي به نیټه ناراضي یمحو الله ما یشاء ختمی الله شبهات شرکیه او پریدی ثابت پریدی توحید په زړه د مؤمن کې او الله سره د اصل کتاب یا بو خو مونږ تا ته باز دا شینا چې مونږ وعده کړو دوی سره یا مونږ وفات کو تعالی را فینما علیک البلاغ یقینا پتا در رسول اپ مونږ د حساب نه پوهیږي دوی چې موږ راتلل کوزمکا کوم واغلره د طرفونو دا نه کفر شرک ختم شو توحید او سنت عام کیږي ماشاء الله چاپیر نه درسونه عام شو الحمدلله والله يحكم لا معقب لحكمه الله فیصله کوي نشته روز تکون کې د الله فیصله لرزو کو الله ذل حساب والا یقینا چل کړو پوخانو پس الله د انتظام ټولو پوی الله پاک ما تکسب کل نفسین پاره چکیاری اوتان پو بشی کافرو چا د پاره د بهتر انجام د آخرت وای کافر نه تر علی گلی شوی څه مطلب شو آخر کې توحید ثابت شو له دعوت الحق له دعوت الحق یو الله ته بلنه پکار یو الله تعالی مدد وایا له دعوت الحق خالق دار دی والله یو الله تعالی مدد وایا پوا فرض دی والله یو الله تعالی مدد وایا محافظ دار یو الله یو الله تعالی مدد وایا او ټول دې د الله محتاج یو الله ترا مدد وای مربی دی یو الله یو الله ترا مدد وای روزی رسان دی یو الله یو الله ترا مدد وای له دعوت الحق توحیدم ثابت شو او مز کې شبهات پر رسالت داغي جوابونه مو شو اوس پکار دا چې منلې وکړه او آخر کې ويقول الذين كفروا لست مرسلا کافر وای ته پیغمبر نه مونږ ته قائل شوی مطلب دی چې تقریر بو کی شبهات جواب نو کړو دلایل دی بیان کړو نستا په خیال دی چې ټول بې معنی نه ګوره کافر بو نه لست مرسلا پښوی لست مرسله وای کافر نه تر علی گلی شي و دلائل دی بیان کړه اندنی میسه بازار دکایا سارا سیر کرایا اری رون وی لاس میونی سو اپ ټول بازار میو ګرځو ټول بازار باندې نو ما ته نه تاسو کړو تاسو ولې دو آکیا کوش نه نظر آیا هغه ما یې سوندلې دو ذکر وند کنه اری سارے رات میں واز کر کے سر نو اپنا کھپایا وی ټول شپې می تقریر وکړ خپل مازغه می خوب کړو موتیا دی هار بنا کې کوتیا دی ګل بج پایا هری د مرغلو لار می جو کړو خو د خرو په غاړه کې می واچو لست مرسله وګوره کافر ته دلائل ثابت شو او آخر کې لست مرسله نه پیغمبر تاسو خبره نه کړې وایا کفا بالله شهیدا بیني و بینکم کافی ده الله گواز ما استاذ ترمنځ اعوذک چاغه څنګه د علم د کتاب نو صورت کې نفی د شرک فی الدعاء له دعوت الحق او پاغه شپک دلایل واخله سورت ابراهیم په سورتونو د قران کریم کې سوال زم په نزول کې سورته نوح پسې ده دو او یایم دعوه د سورت سورته نوح پسې نوح پسې دو او یایم دعوه د سورت الترغیب فی التبلیغ پاس اوس مسله بیان کا په دې صورت کې الله زور ورکړي د تبلیغ بیان کا په دنیا کې ربط مخ کې سره هر کله چې مخ کې صورتونو کې صورت یونس کې هغه مشهور شبهه د مشرکینو یو جواب او تنبیون الله بما لا علم فی السماوات ولا فی الارض دا شاستی نه برشته او نه قطا کوي نو الله وای ما ته او پتا وا دویم جواب سبحان او دریم وتعالى ما شرکون سلورم کان الناس مت واحده فاختلفوا ناغه شبهه جواب از ذکر په سورته یونس کې دارنګ اول حصہ د یونس کې اثبات د توحید په دلایل عقلی او سره تایز دکړه بیا په صورت هود کې دا دې ذکړه الله تعبدو الا الله بیا الله اله الا هو بیا دنو علی السلام بیانو چې عالم الغیب یو الله دی وګوره ابراهيم عليه السلام د ملمنو په حال پون شو ملائک د ابراهيم عليه السلام د کور د حال نه خبر نشو چې دې څه کوي وګوره لوط عليه السلام د ملمنو په حال پون شو معلوم دا شو چې عالم الغیب والله بیا سورۃ یوسف کې دې ذکر چې د جیل په چا دیواله کې دننه یو دو ملګری ملاو شوی دی نو یوسف علی السلام وای امر الله تعبدو الا اياه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار عبادت یواز د الله کوي او ګور یعقوب علی السلام ته د زامنو د مشورینا خبر نشو زی په کوی کې د کنان خبر پینو شو خرسیږي خبر پینو شو مصر کې دی خبر پې نه شو جیل کې دی خبر پې نه شو سترګې سپینې شوې عالم الغیب یو الله نو بیا په سورۃ رعد کې له دعوت الحق یو الله تعالی مدد وایي زکا خالق لكل شیء هو الله نو ما تعالی مدد وایي هر څه ما پیدا کړی اوس به دې بیان کړي مخکې خو عالم نه وې کنه اوس عالم شوې الحمدلله عالم هم دغه ته وایي چې دا مسله ذکر صرف پټکي پټکي بیا تړلې یا نه چې مسله دې ذکر اوس مهربان غلې کیږه ما نو سورۃ ابراهیم کې مسله د تبلیغ پاس اوس بیان وکا بیان وکا ملاو تړه په کلی په کلی ګرځا او که جماعت وی کو وجرای کمیلی اوری خود دې خبرې کو د دین بیان کو ترغیب فی التبلیغ اوس تبلیغ به کوي څنګه او تبلیغ د پاره طریقه څه ده او تاسو هغه کتاب سره سبوای نو صورت کې الله دا ټول سوزونه کوي او چې کله دې بیان وکړو نو طریقه د بیان به سي تبلیغ بسنګ کوي ته او چې تا بیان وکړو نو تا سره به سي کیږي او استا مخالفین خپل مز کې بس کوي دا ټول سوزونه درته کوي اول اتا آیتونه دي پاغي کې تمهید دی تمهید تمهید وای لار سمول تا گاڑی سړی راولی نو مخکې نو ګوري لار جوړي سړک جوړي چې سړک جوړ شي بیا گاڑی راولی نو که تبلیغ کول غواړي نو مخکې اته آیاتونه د تمهید دي چې طریقه زکه د تبلیغ او تا کې کوم صفاتونه پکار دي هغه زکه اته آیاتونه تمهید بیا صورت کې سلور عالم دي اول عالم د نهم آیات نه شروع کیږي تل اتلسم آیات پوری په دې اول عالم کې جدال المشرکین مع الانبیاء جګړه د مشرکین او انبیاء سره دا نه کله چې ته په منبر ودرې دی او بیان دې شروع کړو نو تاسو سره به ګوره جګړه کیږي دا نه چې ته واګه واس تبلیغ به کومه نو خلق به زما غاړې ته بهارونه اچي نه هارونه نه اچي جګړه ده جدال المشرکین مال انبیا جګړه د مشرکینو انبیا سره دویم عالم دا تلسم آیت نه تر سلرشتم پوری دی او په دې دویم عالم کې جدال المشرکین فيما بینهم جګړه د مشرکین او خپل منځ کې یو بل سره نخته دي جدال المشرکین فيما بينهم خپل مز کې جګړه دریم عالم د سلریشتم آیات نه شروع کیږي او د ازي تر شپږشتم پوري د اتشتم پوري او پدې دریم عالم کې عام صلات الفریقین د دواړو فریقینو مثالونه د مشرکین او د موحدین مثال سلورم علم د اتشتم نه تر اخره پوری او په دې سلورم عالم کې زجر او تخویف بس سورت ابراهيم خلاصہ سورت کې وای سلور عالم دي اول اته آیاتونه دي تمهید اول علم کې جګړه د مشرکین او انبیاو سره دویم علم کې جګړه د مشرکین او خپل مز کې دریم علم کې مثالونه د دواړو ډلو د موحدین او د مشرکین او څلورم عالم کې زجر او تخویف تبلیغ لروان شوي بیان لروان شوي ایمان دی راوړی په دې کتاب باندې نو دې کتاب نه بیان وکا هاذا کتاب دا یو کتاب دی د دې کتاب چار علی ګلې او چا تر علی ګلې شوې انزلناه الیکا منګا را لګره تا تا چرالی ګون کې الله وی او را لګل شوی د محمد رسول الله تا صلی الله علیه وسلم و د دې کتاب سره لوی شان وی چې دومره لوی ذات د طرفه او دومره لوی هستی باندې راولېګو چې مخلوق کې لوی هستی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده دې لپاره الله نور علی ګری لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې لپاره چې توبه شي خلق لاره